بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د اسلام پیژندل یعنی اسلام څه ته وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام په بیلابیلو طریقو تعریف کړی لاکن ډیر وګړي د دې په مقصد د نه پوهېدلو له کبله د حیرانتیا سره مخامخ کیږي حقیقت دا دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې مهال یو کلی امر په جزی سره تعریف کړی او هدف د همدغه جز د اهمیت بیانول لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج په باره کې فرمایلی دي الحج عرفه ټولو مسلمانانو ته دا خبره جوته ده دا خبره روښانه ده چې حج یوازې په عرفات کې ودرېدلو څخه عبارت نه دی بلکه په عرفات کې ودرېدل اساسی او بنیادی جز د حج دی خو له دې څخه چې کوم تعبیر شوی دی د عرفات د اهمیت د څرګندولو لپاره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داسې وایي الحج عرفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد دلته د عرفات د اهمیت څرګندول دي نو څرنګه چې دا سمه نه ده او دا صحیح خبره نه ده چې موږ او تاسو وایي عرفات ټول حج دی نو داسو هم نشو ویلی چه جز د اسلام ټول اسلام دی داسې هم نشو ویلی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په همدې ډول تعریف کړی دی د دغه تعریفونو څخه ځینې د زیات پوهاوي لپاره زه تاسو ته وړاندې کوم تر څو چې موږ او تاسو اسلام وپیژنو چې اسلام څه ته وایي الحمدلله موږ مسلمانان یو نو رابه شو اسلام به وپیژنو چې اسلام څه ته وایي لومړی تعریف د اسلام عن طلحة بن عبید الله یقوله جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم وليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق رواه المسلم في کتاب الايمان د طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنهما څخه روایت چې یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د اسلام په باره کې پوښتنه وکړه چې اسلام څه ته وایي یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل پنځه لمنځونه دي په شپه او ورځ کې بیا هغه سړي پوښتنه وکړه آیا نور څه پر ما شته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل نه مګر دا چې نفلي لمنځونه وکړي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې اسلام د رمضان د میاشتې روژه ده هغه سړي بیا ویلې آیا نور څه په ما شته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل نه مګر دا چې نفلی یې ونیسي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سړي ته زکات بیان که هغه سړي پوښتنه وکړه آیا بل شی په ما لازم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل نه مګر دا چې نفلي صدقات خیراتونه ورکړي نو هغه سوال کوونکی سړی چې راغلی وګرځېده او وی ویل قسم پر الله نه به په دې څه شی ورزیات کړم او نه به له دې نه څه کم کړم رسول الله وفرمیل کامیاب شو که رښتیا یې ویلي وي یا جنت ته داخل شو که رښتیا ویلي وي چې دا څه ما ورته بیان کړي دا یې منوز دي نو تاسو ګورئ قدرمنو اوریدونکو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام تعریف کوي په پنځه منځونو سره په شپه ورځ کې همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام تعریف کوي د رمضان په میاشت کې روجې نیولو باندې همدارنګه په زکات باندې خو بل تعریف هم د اسلام شته هغه دویم تعریف هغه تعریف دی چې امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې رانقل کړی فرمایی اخبرنا بهز بن حکیم عن أبيه عن جدي قال وإني أسألك بوجه الله بما بعثك الله إلينا قال بالإسلام قلت وما آيات الإسلام قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة كل المسلم على المسلم محرم إخواني نسيراني لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا وتفارق المشركين إلى المسلمین امام احمد رحمه الله فرمایي چې ما ته بحث بن حکیم د خپل پلار او د خپل نیکه نه خبر راکړ یعنې روایت یې راته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویلي د الله رب العزت په خاطر له تا څخه پوښتنه کوم الله تعالی په کوم شي سره ته زموږ طرف ته رالیږلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل په اسلام سره نو ما بیا ورته وویل چې د اسلام نښې کومې دي وما آیات الاسلام رسول الله راته وفرمیل دا چې ووایې ځان مې الله ته سپارلی دی او نور ټول شیان مې پرېښودل او لمونځ قایم کړې زکات ادا کړې هر مسلمان په بل مسلمان حرام دی یعنې د هغه ابرو او د هغه عزت دواړه ورونه او د یو بل مرسته کوونکي دي او نه قبلیږي یو عمل د مشرک وروسته له هغې چې مسلمان شوی وي تر څو چې د مشرکینو له صف څخه جلا شوی نه وي که مشرک مسلمان هم شي نیک عملونه کوي خو بیا هم د مشرکینو په صف کې ولاړ وي د هغه عمل قبول نه دی دا دویم تعریف د اسلام چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی د حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله وفرمایل اسلام دا دی چې ګواهي ورکړې شاهدي ورکړې په دې چې پرته د الله نه بل څوک د عبادت لایق نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بنده او رسول دی لمونځ قایم کړي زکات ورکړي د روژې مبارکې میاشتې روژې ونیسي د وس او توان په صورت کې د بیت الله حج ادا کړي نو په دغه تعریفونو کې قدرمنو اوریدونکو چې تر ټولو جامع یې دوهم تعریف دی وینو چې رسول الله ټول اسلام د دې د اجزاو په نامه یاد کړی دی تر څو د دغه اجزاو اهمیت بیان کړي په دې دلیل چې په یو بل حدیث کې همدغه پنځه اجزا د اسلام د ارکانو په نوم معرفي کړي دي لکه په دې حدیث کې چې عبدالله بن عمر روایت کړی رسول الله فرمایي عن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بنی الاسلام علی خمس شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وایتاء الزکاه والحج وصوم رمضان رواه بخاری و مسلم نشته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې څومره انبیا علیهم الصلاة وسلام چې راغلي دي د هر نبي د دنیا نه د وفات وړلو نه پس یعنې چې کله هغه وفات کېده نو هغو به د بل نبي د راتللو انتظار او امید و خو دوی د الله رب العزت آخري رسول رالیږل شوی دی یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب العزت آخري نبی دی او د دوی امت آخري امت دی اوس د دوی نه پس بل نبی راتلونکی نشته بلکې دنیا ختمیدونکې ده او قیامت راتلونکی دی د دې وجې نه رسول الله ارشاد فرمیل چې بعثت انا وساعتک هاتین همدارنګه د معراج په شپه د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مختلف مناظر په نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو منظره داسې هم په مخه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم روان و چې یو بوډۍ ښځې رسول الله ته آواز وکړ او د رسول الله نوم یې واخیست خو جبرائیل امین رسول الله ته عرض وکړ چې یا رسول الله تاسې دوی طرف ته مه متوجه کیږئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت جبرائیل علیه السلام وسلام نه پوښتنه وکړل جبرائیل امین ورته وفرمیل هغې بوډۍ چې تاسو ته آواز کوه هغه دنیا وه چې تاسو یې خپل ځان طرف ته متوجه کولی الله تعالی ستاسو د هغې هیله محفوظ وساتلی او دنیا لره د بوډۍ ښځې په شکل کې وښودله دې طرف ته اشاره ده چې څومره عمر د دې بوډۍ باقي پاتې دی دومره عمر د دنیا هم باقي پاتې دی یعنې دنیا ډېره لنډه ده نو قدرمنو اورېدونکو د ځوان کېدلو امید وي چې کله ماشوم وي نو هغه د ځوان کېدلو امید لري چې کله ځوانان شي نو ځوانان بیا د بوډاوالي انتظار وباسي لاکن کله چې سړی بوډا شي نو بیا به د څه شي انتظار وي صرف د مرګ او د قبر انتظار به وي د الله رب العزت او همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول ارشادات د نن نه څو سوه کاله مخکې هغوی د قیامت اعلان کړی چې قیامت نږدې دی د هغه وخت نه تر اوسه پورې خو ډیر وخت تیر شه نو قیامت لا هم نږدې دی الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي چې دنیا کې هغه اعمالو ته مخه کړو چې واقعا قیامت نږدې وګڼو او الله رب العزت په موږ او تاسو باندې رحم وکړي چې په دنیا کې نیک اعمال وکړو چې آخرت دپاره ځان تیار کړو په دې باندې هم پوه شئ چې یو خو د ټول عالم قیامت دی او د یو د هر یو سړي ځان ځان ته قیامت دی د ټول عالم قیامت خو به هغه وخت قایم کیږي چې حضرت اسرافیل علیه السلام وسلام شپېلۍ ووهي په شپېلۍ کې پوکی وکړي او د هر سړي ځان هغه وخت قایم شي چې کله په ده باندې مرګ راشي من مات فقط قامت قیامته څوک چې مړ شو د هغه قیامت هغه وخت قایم شو ځکه چې د مرګ سره ټول د غیب و عالم په ده باندې ښکاره شي هم په قبر کې ورته د جنت یا د جهنم کړکۍ پرانستلی شي سهار او ماښام ده ته د جنت او د جهنم ځایونه پیش کولی شي او ده ته ټول هر څه معلوم شي چې د قیامت په ورځ ما سره څه معامله کیدونکې ده اوس